دا چوبیس صورتونه دي په دې کې امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحم الله پنیز په دې صورتونو کې د قران د بین الاقوامی انټرنیشنل پروګرام وضاحت ته د مخکې بقره کې خبره شوې و ملت حنیفیت کې د انبیاء علیهم السلام په ذمہ دارو کې یو ذمہ داری قومي سطح وا او دویمه ذمہ داری هغه بین الاقوامی سطح انټرنیشنل او بین الاقوامی سطح انقلاب چونکی نبی علیہ السلام د ملت حنیفیت په انبیو کې اخیری پیغمبرو نو د ذمہ داری هم قومي او هم بین الاقوامی قومي انقلاب او د قومي انقلاب جدوجهد مکه نه شروع کړو مدینه کې بیا اول ځل د قومي سطحې انقلاب راغی او یو ریاست وجود تراغلی او بیا د نبی علیہ السلام نه پس خلفای راشدینو دغه انقلاب بین الاقوامی سطح ته رسول دي خو بنیاد نبی علیہ السلام کې نو چونکه دغه ذمہ داری وا د بین الاقوامی سطح انقلاب نو قران د سورته نحل نه زمر پورې دغه بین الاقوامی او انټرنیشنل پروګرام خو انقلاب وضاحت په دې صورتونو کې کو مکه صورتونو کې تاسو وکتل چې د اقوام عالم عالمی نظام اصول سدي ضابطي سدي ا بیانې ده یعنی د بین الاقوامی انقلاب بنیادی او اساسی اصول دغه نشاندهی وا په دې مخ کې سورتونو کې او سورته لقمان چونکه مخ کې د نظام بیان شوی د اسلام سره نظام دی او د مخ کی صورتونو کې دغه نظام خبرې وي چرتا اسباب او اصول بیان شیو پرون صورت کې چرتا تقابل بیان شیو فرق د اسلام د نظام او د غیر د نظام بارحال مخکی صورتونو کې د نظام او د قانون بیانو دی صورت لقمان کې سیندی سے بوئی چې د دې قانون د روح او د فلسفه د حکمت او دانشمندې بیان دی چې د دې قانون د اسلام د دې نظام فلسفه سره د دې حکمت سره او دا څنګه دانشمندي ده نو د دغه دانشمندۍ او د فلسفې حکمت بیان په دې صورت کې دا دغه اسلامی او بین الاقوامی نظام حکمت فلسفه او دانشمندی لکه دا مونږ ویلو فلسفه سی نو یو عملی دویمه نظریه او دریمه شاته فلسفه هر عمل شاته نظریه لري دا په یو نظریه بنای خو نظریه شاته یو فلسفه لري د مخکې صورتونو کې خیالو نظام هم بیان ک نه عملو خود دغه نظام نظریه هم بیان کړي نظریه خو دیش سوره مومنون کې د اسلامی معاشره معیارات نه خل معیاراتو کن دارنګ د اسلامی نظام نظریو خودل چې په سو لاړی دي توحید دی رسالت دی فکر آخرت د نظریه ده او دغه معیارات او اصول نو اوس فلسفه سره عدل تخی ځکه چې دا نظریه په یو فلسفه باندې بنای دا فلسفه بسی او دارنګ د دې دا نظام دراصل دا خبره مخکې شوی چې دا فطری نظام دی مخکې صورت کې وی فطرت الله التي فطر الناس عليها فطری نظام نو چې فطری وی نو دا د عقل او د دانش نظام دی ناغه دانشمندی دی صورت کې خی دانشمندی د دې نظام او حکمت او هغه فلسفه دانشمندی او فلسفه سخی او حکمت وی تلک آیات الكتاب الحکیم وګور حکیم لفظ داغه حکمت ته اشاره د دې نظام یعنی مطلب دا چې د دې نظام کم ماخذ دی قران هغه قران دراصل سړی کې حکمت او دانشمندي پیدا کړ د دې کتاب کمال دا چې دا سړی کې حکمت دانشمندي پیدا کی ناغه نظام او سیستم داغه کتاب د حکمت او دانشمندې ده سړی کې دانشمندی او حکمت دا کتاب پیدا کی وجدای چې کم قانون وي د دنیا د پاره ناغه قانون د پاره شرط دا ده چې هغه قانون با بنا بر حکمت او دانشمندی کم قانون او نظام چې په حکمت او دانشمندۍ بنا نه یي ا د انسانیت د فلاح د پاره ني اکه نقصان لکه د مغرب د مغرب نظام کې دانشمندي حکمت نشته دیو جناغه انسانیت لا نقصان ورکه فائدې ورنک او دویمه خبره بدا کوي هم د دې دانشمندې حکمت والے سره دا لقمان حکیم واقع وروړي وګوره د لقمان حکیم واقع دلته د مقصد د پاره ده چې ولقد اتینا لقمان الحکمت وګوره حکمت حکمت او دانشمندي د دنیا غ مشهور حکیم او دانشمن داغه دنیا حکیم او دانشمن طرز عمل په دې صورت کې خي لقمان حکیم دا خبره ټول په حکمت بنا دي کنه ولقد اتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ او بیا د دانشمندې خبرې دی ټوله خدا خدا دی صورت مقصد او په دې صورت باندې د مقصد حواله سره دوه خبرې شي صورت کې سره هغه بین الاقوامی نظام او د اسلام هغه قانون او نظام چې مخکې داغه عملی شکل او داغه نظریه خولې وي نو دی صورت کې فلسفه او په دې صورت کې حکمت او دانشمندي خي چې دا په دانشمندې بنا نظام ده نو دا غي د پاره یو خبره د قران وکړه چې دا قران سړی د دانشمندي ور کوي او د اسلام د نظام ماخذ قران نه نو د دینه جوړ شوی نظام بنا بر حکمت او دانشمندی دا او دویم لقمان حکیم د دنیا ډیر لوی او خيار داغه د دانشمند او د حکمت نه ډکه خبره د دې لراوړو چې د قران کوم دانشمندي او حکمت ته او کوم نظام زندگی پیش کړی دا دا د قران دا حکمت او دانشمندي د دنیا د دانشمندو مطابق ده د دنیا لوی دانشمند هغه دانشمن چې کمی خبرې کړي دغه خبرې د قران دي هغه دانشمن او خيار د دنیا چې کم د حکمت دانش خبره د دا انساني سماج او زندګۍ د پاره کړی دی قران هم دغه کوي دا به توري دلیل وای نو دې صورت کې بس دقه دانشمندي او د حکمت خبرې دي دا خو د صورت دعوا او مقصد او دغه دوا خبرې به په دوري دلیل وي په دغه کې بیا تفصیل دی د صورت صورت دغه څه چلی دا صورت دا کم دور دی دا تقریبا د هجرت نه د نوز د هجرت د مدینه د هجرت نه سو کال مخکې نازل شوی صورت دې پسې کال دو درې بعد هجرت شوه چونکی دوی مدینه ته اوس راځي کنه نو مدینه کې واغه نظام قائميږي نو د دینه مخ کی صورتونم تقریبا داسیو متوسط دور دی د اخیری دورو مدینه کې واغه انقلاب قائميږي نو دا غي د وجنه د صورت ما کم صورت سورته داغه نحل نه شروع کړی دا او د قران د هغه بین الاقوامی پروګرام او انقلاب وضاحت شروع کړو نو شروع تر دې ځې پورې چرور رسید نو دلته داغه حکمت او فلسفه شروع د دې د پاره چې مدینه ته بځای یو نظام به قائمیږي نو هغه نظام باندې اوس نزان پوي مکی صورت نه دا خبره شروع دا یو مستشرق لیکلی دی او وی چې دا نبی علی السلام چې ده کله مکه کې وکنه نو د دعوت یو شان دی او مدینه ته لاړ یکدمه پروګرام بدل شو دلته صرف یو داعیو او چې مدینه ته لاړل تا بیا حکومت کوي حکمرانی کوي جهادونه کوي د یو اعتراض کړي دی په نبی علی السلام چې وګوره د د موقف بدل شو نه نه نه مو ته د اسلام او قران نه خبر نه پیغمبر خلا مدینه ته نه تللی چې کم پروګرام ولا الله ورګي دغه بین الاقوامی پروګرام دی صورتونو باندې وګوره خدا د سیندی په نظر وګوره بیا به توري او دا اول ورځ نه دغه پروګرام اول ورځ او د سوره فاتحه ابتدا کې موږ د سوره فاتحه متعلق پس منظر ویلو هغه پس منظر بالکل ابتدایي دور دی مکه کې فاتحه جنازه شوی و امو فاتحه نازله و زکه مونږ کې دنه په مانزه کې دا ویل کېدا او کم دور چې لا مونږ لا پټ کېده نبی علی السلام صحابه بچرتا داسې د غرونو درو ته وادیانو ته تدلته به مونږ کو او بالکل ابتدا ابتدا کې د حج په موسمو کې نبی علیہ السلام او خدیجه الکبرى په مونږ لیدلې ونه د ابن ابا د عباس رضی الله عنه چې کم یو تاجر بار نه راغله او دوست نو هغه ورته وی یاره دغسې یو کس مې ولید ځوان داسې شان حرکتونه یې کول او یو دا زما ورواره دی دی پیغمبر ځان ته وایي او دا د هغه په دین کې عبادت دی مونځ کوي دی وی دی څه وایي نو هغه وخت کې وی وی دی دا وایي دا وایي دا وایي او دی دا وایي چې په دې فارس او روم باندې ومال الله غلبه راکوي کله چې لامونځ هم پټ دی ای پروګرام بدل شو بدل نه دی پروګرام د مخ کې نه د پیغمبر ده مسند احمد دا روایت را نقل کړي نبی علیہ السلام خاغه وخت نه د روم او د فارس غلبې خبرې کی نو بهر حال د دې مکی دور نه ورته دا ترتیب شروع چې دا ذهن دا سوچ دا فکر جوړ شي دا یې لپاره تیاری ته ورشه مړه د سره داسم زه بهرحال نو دا د دغه دور صورت ته د هجرت نه سو کال مخکې نازل بیا د قران انداز عجیبو یو طرف ته دا قران یو عجیبه نظریه حیات او عجیبه نظام حیات پیش کړي او داغه انداز داسې دلنشین اندازو فصیح او بلیغ انداز او منطقي استدلال و چې دا غیر ډیر لوی اثرات چا اورېده یکدم متاثر کېد لوی لوی خلکو چې اورې اریان شي لوی لوی شعرا اورې دا وی دا سری دا کلام هم چرته نه اورېدل نو خلک ته ډیر متاثر کېدل نو اوی په فکر کې شو چې دا خو نقصانی خبره د دې کلام انداز داسې دی چې د قران خلک اړي نو ابن هشام یو روایت را, را نقل کړي سیرت ابن هشام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله دا دعوت ډیر پیلاوي دو د قران د اثر نه خلک متاثر ک عمر غونتی سړی متاثر ک قران نو دی کی یو دی نظر ابن حارس دا ډیر لوی دشمنو ای سردارانو غټانو کېو هغه د قریشو د مشرانو مخ کې وی الکا تاسو لګیایې رست رضا د پیغمبر دا خبره چې دینو خوريږي لګیای دی دعوته د دا سړی د بچپن نواله تر دې پوخ عمر کې عمر پورې تاسو منځ کې اوسید کله چې دا داوا نه وکړي تاسو د بهترین اخلاق والا وي د تم رښتینه وي د تم امین وي اوس یکدم ساسو خبره بدلې شوې اوس وته کاهن وای ساحر وای جادوګر ورته وای لیوانه ورته وای په دې خبرو دا قوم نه مطمئن کی چې اوس پورې امینو صادقو با اخلاق او او سم دقه جبل وسوای کاهن دی لیونه دی جادوګر دی دروغجن دی په دې خبرونه کې تاسو خیال لاره چې مونږ به په دغه پراپګانډو دا خلک دنه واړو نو تاسو دې جب مخ کې اقرارونه کړی په دې دا قوم نشي دوک کې تاسو له چل نه درځي چلې مال راځي اصل د سره چې کم کلام دی هغه دون موثر کون دی چې خلک ووري نو تاسو پروپاګاندا ته بیان وګوري حقیقت ته ګوري دی او ډیر لوی شاعر ولا راوس لوی پوی سره اگر راوس وی وګوره دا اچراغه نبی علی السلام وتا د قران یو سورته وی اچ وورید متاثر شو واپس راغې سردان ته چپ کې دا سوای غړې وړې وای زه دنیا کې ګرځېدلم زه خپل شاعر ما فصیح نه فصیح کلامونه اوریدلې دي دا سه کلام دا د انسان کلام نه اسه فصیح کلام وې نه تاسو هسي لګیږي نو نظر ابن حارث اغم وې چې پدی نکیږي په دې باندې نه کیږي دا تاسو چې سلګي اصل خبره دا ده چې د د د کلام مقابله کې دا سه چرته کلام پیدا کول غواړي چې موږ د د د کلام مقابله کې هغه کلام خلکو ته پیش نو د لاړ نو د چلاړ نو عراق تلاړ التن شام او عراق نه داغه زمانی کوم لوی لوی شاګانو کنه شاه شاهان بادشاہان عجم رستم او اسپندیار او دا د دوی کیسې کہانیو والا کتابونه راوړل او سیرت مصطفی هم لیکلی دی مولانا ادریس کاندیلی چې دیبا په حرم کې مکه کې ناستو دا نصر ابن حارث خلکو ته راشه مړه محمد د ته کیسې کوي کیسې زما اوره چې دا زما کیسې ډېری خېری کدا غدا کیسې ډېری خې نه دې ظالم به د قران مقابله کې هغه د کیسو کتاب پڑھاو مکه کې سیرت مصطفی لیکلی ابن هشام هم دا واقع ما را نقل کړی قران دقه ته اشاره کوي ومن الناس من یشتری له الحدیث لیذل عن سبیل الله بغیر علم داسې د حکمت او دانشمندۍ نه ډک دی چې دا سړی ته د هدایت نتیجه ورکړي د رحمت نتیجه ورکړي سړی عبادت گزار جوړي سړی مال لګون کې جوړي د سړی په آخرت عقیده جوړي او دې کلام کې دا کمال دی چې اولایک علی هدم من ربهم اولایک هم المفلحون هدایت او فلاح سړی ته ورکړي نو د دې کتاب تذکرہ کړی د پدی طریقه باندې او دور چون کې سخت دورو کم دور کې چې سورته لقمان نازلی سخت دور دی پیغمبر ته ساحر او مجنون ویل کی تانو تانی او مذاق شروع دی کوشش کوي چې په ست طریقه باندې دا خلک د قران نه منې کړي شي په خپل منې کېدل و اذا تطلع علی آیاتنا ولا مستكبرا زما یو ته ضرورت نش او کان کان لم يسمعها کان فی اذنه وقرا نو د دې کتاب ته دا خلق کینی نه او د دې کوشش دا دی چې په ست طریقې سره د دې کتاب نه خلق واړي نور پسې د لقمان حکیم چې د دنیا دانشمند او حکمت والا سړیو دغه واقع ذکر کړی دا دا خبره خی چې دا قران کم پروګرام پیش کړي دا بنا بر حکمت او دانشمندی دا خدا خبره زکه دا حکمت او دانشمندی دا چې دا قران کم خبره کوي نو د دنیا حکماو د دنیا دانشور او د دنیا دانشمند او حکیمانو دا خبرې کړي ځکه د قران نظام زندگی د قران نظام حیات د دانشمند نه ډک لکه دانشمن خلکو د خبرو مطابق دي دا خبره نو د لقمان حکیم خبره راوړه او د لقمان حکیم په دې بیان کې هغه ټول د دانشمند او د حکمت خبرې دي کوم چې قران پیش کړی دي وګوره هغه وایي ولقد اتینا لقمان الحکمت ان اشکر لی ومن یشکر فانما یشکر لنفسه وګوره داغه په بیان کې شکر گزاري دا د دانشمندې خبره چې انسان کې د شکر ماده پیدایش او دا بقره کې مونږ ویلو د فرد د اصلاح لپاره سو پینزو خبرو کې تهذیب الاخلاق کې شکر صبر شکر ذکر دعا او تعظیم د شاعر الله دا بنیادی پنځه خبرې دي چې دا په یو انسان فرد کې راشي ناغه شکر دل ترور دا اسلام چې د فرد د پاره شکر یادای چې د په طبیعت او مزاج کې د شکر ماده پیدا شي دا د دانشمندۍ خبره ده ولی د دنیا غا دانشور دا خبره کوي زوی ته وای شرک مکه وزکه ان شرک لظلم عظیم قرانم خلق د شرک نه منې کوي دا خبره د دانشمند دی دارنګ ووصینا الانسان بوالديه حملت امه وهنا لا وهن نو فسالو فی امین ان شکر لله ولی والدی دغه رنگ د مور او پلار د حق خبره دام د دانشمندې خبره دارنګ دام د دانشمند د قران وی وین جاهدا کالا ان تشرک بی ما ليس لك بی علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنيا معروفا ا د مور پلار مقام لوی دی دانشمندی دا خو لیکن دا به د دانشمندانه خلافی چې هغه د غلطه خیوته معنی غلطه به نه معنی ا وصاحب ما فی دنیا معروف دنیا والا معاملاتو کې وسره خرویه چلاوه خو د دین باره کې به غلطه نه منل کیږي دا د دانشمند خبره ده چې وتبه سبیل من انا بیلیا کم خلق چې الله طرف ته روان دي د دقه خلکو لار او د دې خلکو ډله کېدل پکار دی او لار منل غواړي د لار خپلول غواړي دارنګ یا بنی ان انها ان تکو مسقال حبه من خردل ان تکون فی صخره او فی السماوات او فی الارض یات به الله سشو فکر اخرت دا فکر اخرت چې قران ورکي دا د دانشوند خبره ده هغه لقمان حکیم کړي دا بچی ته وای زرا بر عمل له خدای بد ده دا موایا چې دا روکیږي دا به قیامت کې مخه ترایي بدی دی وکړه دا بدی پټیږي نه ختميږي نه نیکی دی وکړه دا نیکی ختميږي نه دا به ورستا پسې ریکارډ کې راوځي خدای یا بد دا خبره قران فکر اخرت ور کوي دا د دنیا غلوې دانشورم وای دا قران پیش کړي شوی نظام زندگی او نظریه حیات او نظام حیات دا د دانشمندې خبرې دي دا دا حکمت خبری د دنیا غ حکیم دا کړی او یا بنی اقیم الصلا وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور دام د دانشور نه قران سخی مونږ کوي امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي صبر کوي دام د دانشمند دی دغه حکیم دا ویلي اخلاق خولی دي ولا تسغد خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا هغه د دنیا حکیم دا وایي چې د خلکو نه مخ ماړه یعنی خلکو سره د توهین او تذلیل و عمله مکوا خلک به سپک نه غني دا د اخلاقو نه لاندې خبره چې بل انسان سپکو غنل شي نو په دې معاشره تباہ کی د بل انسان تذلیل سره معاشره بربادي دغه دانشورم وای ولا تمشي فی الارض مرحا زمکه کې مس مګه ز تکبر تکبر دا د دانشمندۍ نه خلاف خبره قران هم دا وی او داغه لوی حکیم هم ویلی دارن وقت سید فی مشیک میان روی کو په خپل تک کې تک کې نو دا د میان روی وال او دارن وقت سید فی مشیک یعنی د ژوند په دې سفر کې چې د وقصد میان روی دا دانشمندی ده که حدیث کې نه راتل چې ما عالم ان اقتصد علم نه د حدیث کن چرته دا خو زړه طالبین کې مده ها ما عالم من اقتصد چا چې د دنیا په ژوند کې میان روي اختیار کړه دای به چرته د دنیا په ژوند کې نقصانی نشي معاشي تورم د اصول دی معاشي چه معاشی طور معاشی زندګی کې سړی میانه روی اختیار کی نه کنجوسی بخل چې ضرورت دی ونه لګی صرف جمع کوي بخیل سره نو چې جمع کوي نو بس په خپل بیا پکارانی شي نه سما واغوندي نه سما وخوري وسکی او اسراف او تبذیر کوي نو غټي زرو لګي 2000 نو دام د دا دانشمندانو خلاف نبی علیہ السلام وای چا میان روي اختیار درمیانه لا نه سړی غریبی کی نه بیا د بنه قرضداري نه بد د دیوالیه کیږي ولی وقصد فی مشک د سونه دانشمند خبره قران هم د اصول خي د معاش لپاره او دا د دنیا غلوي دانشور مخول دارنګ واغزوز من صوتک دا مخلاق دي اواز ټیټ سات دا اخلاق دي دا قران هم دغه آداب خولي دي او دغه غا عقل مندم وي د دنیا وغزز من صوتک څه مطلب आवाज پس ساتل بلا ضرورت چغي سوري خلق نه وي ای سړی کنه خبره بکای یو کس سره او ری وټول حال ته وای سړی د عادتي نو دا د اخلاق نه خلاف ولی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بد आवाज د خر د خر بلا ضرورت غټي غټي چغي وای نو بهر حال د لقمان حکیم دا واقع اصل دق خبره لپاره وروړه چې دا د قران والا نظام نظری حیات او نظام حیات دا د دانشمند او د حکمت خبرې دي قران هم د دانشمندې کتاب دی او هغه د دنیا حکیم دانشور هم دا خبرې کړي دا خبره کوي کوي په دې باندې دا صورت روان دی چې اخر ته ورسي نو ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير دغه صورتونه ما د نحل نه شروع دي سبان نه هغه بین الاقوامی پروګرام وضاحت او تفصیل له هغه او کو کدل ته چراله نه وای دا نظام او پروګرام چې دا د دانشمندۍ دی او د حکمت دی نو سوال ذهن کې پیدا شو ښا دا د حکمت باندې بناو دانشمندۍ والا نظام دا به کله ور پاکیږي کله به نو ان الله عنده علم الساعه مغیبات خمسه راوړل عالم الغیب الله دې تاریخ نه دی معلوم دا الله علم کې د خرازی با هر کله چې راضی با نو دا د علم غیب تذکره دی لپاره وړه وګوره د قیامت علم الله سره باران کله نه زیری ارحامو کی سری ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا سبال بسکی وما تدری نفس بی ای ارض تموت کم زی بمری دا څنګه چې د دې مغیبات خمسو علم الله سره دی بل نه دی ورکړي نو دغه رنګ د دې انقلاب هغه متعین تاریخ هم الله چاته نه دی خوړي پیغمبر ته منو خو چې کله وي ولې دې کې حکمتي امتحاني ځکه که چرته وته خو چې پلان کې بین او بیا مهنت خلق پری دي بیا یې ځغه تاریخ باندې اسیم را روان او انسان مکلف کړي په مهنت باندې ده جدوجہد باندې ده نه د جدوجہد او مهنت د پاره دا پټ ساتره نو دا دغه سوال ذهن کې و چې خدا بنا بر حکمت دا نظام دا انقلاب بکلی نو دا انقلاب علم الله ته کله وای نو هغه الله پاک مقدر کړي و مدینه ته هجرت او د هجرت نه بعد په کال کې تقریبا دنه دنه بدر نه مخ کې اروستو د مدینی ریاست نوخیز وجود تراغه به اروستو ترقی شوروش بهرحال دا خو د دې صورت سه حاصلو ورپسې صورت صورت سجده دا رکوګان چې مونږ کوم وینو هغه کوم دغه بیان دی بس یو ظلم حاصل وی رکوګانو کوم دا خبرې دي تقریبا زمونږ رکو پرې خو سورته سجده سورته سجده کې دعوت ال الكتاب قران ته دعوت ورک دا صورت هم مکی صورت دی دا مغه دور کې و چې ظلم ستم انتها ته رسیدلې او دا آخری دور صورت دی او دی صورت کې د فتح تذکرم دا نو د فتح دا تذکرہ د دې وی قرینو دلیل دی چې دا صورت د اخیری اخیری دور او د اسلام نظریه حیات پکې بیان کړي نظریه حیات درې مسلې وي توحید رسالت او قیامت دای بیان بکې دی صورت او ور سره بداوي قران ته دعوت ده چونکه قران دغه بین الاقوامی نظام کتاب مې رب العالمینو او دغه نظام بنا پسو ددې نظام نظریه سو شاته توحید رسالت قیامت کنه د اسلام او د غیر اسلام په نظامونو کې فرق دا دی چې اسلام کم نظام جوړی نو د اسلام نظام په دې دریو نظریو بنیاد باندې ولاړ هغه دا چې پکې به د الله حاکمیت مد نظری د نبی علی السلام رسالت بنه مد نظری فکر اخرت به مد نظری د دې مقابله کې د مغرب نظام چې د دیشینا فکر نه خالی دی اچې سونا سیستم او نظام جوړ کړی دی هغه د توحید حاکمیت اعلی رسالت او اخرت نه آزاد اپا کې دغه شی نه دی ماده نظر اپا کې سم دی نظر دی هیومن رائټس هیومن رائټس دی بس صرف د انسان خیال دی او د انسان خواهشات اسلام د انسان خواهشات د اسلام ضروري د انسان ضرورت مد نظر ساتلی دی خود د درو نظریو په بنیاد چې ټیک د خواهش ته خدا د الله رسول سره او فکر اخرت سره سمون خوري کنه خوري کو خوري بس د رائټس ده کني نه دیس یا نقصان نو دی صورت کې چونکی ترغیب قران ته دعوت ال کتابو او دغه کتاب بین الاقوامی او نظام بین الاقوامی رب العالمین نو د دغه نظام هغه نظریه بیان کړي توحید رسالت قیامت او دویمه خبره پکې دا کوي چې دا د اسلام دا انقلاب چې کم قریب را روان دی لګه موده کې او مدینه کې به برپا کی نو دا صدا سي ناشنا انقلاب نه دی نو خبره نه د دین مخکې پیغمبرانو هم د دغه د اسلام د انقلاب لپاره رهنمایي کړې دا او دا انقلاب برپا کړې ده لکه د بنی اسرائیل تاریخ وګوره بنی اسرائیل تاریخ وګوره علم دغه انقلاب راغلو او دغه انقلاب ائمه پکې الله جوړ کړی وو اب د آیت نمبر 23 کې ولقد اتینا موسی الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل امامت کله ملاویږي د دنیا امامت الله په دوو خبرو ورکي یو لما صبرو صبر استقامت کم قوم کی دویم وکانو بی آیاتنا یوقنون یقین بکی دا دو بنیادی صفت دی دا په یو قوم کې شتا د دنیا امامت به ملاوي چې نه نه ور کوي یقین او صبر دیو جن شیخ الاسلام وای بالصبر والیقین بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین د دین امامت مشرت الله پاک په پا صبر او یقین ورک نن زموږ د قوم صبر یقین نشته ځکه امامت مستحق نه د امامت مستحق نه دی امامت هغه چاته ملاویږي چې دا خبرې پکې کله چې امت کې صبر او یقینو نو بس هغه بیا د دنیا امامت کو لیډینګ کو نو د بنی اسرائیلو دا تذکره دی د پار راوړه چې دا سنوي انقلاب او نوې خبره نه ده او دا خبره کوي چې دا د اسلام انقلاب د محمد رسول الله سلام پلاس دا برازي دی تپوس کوي متا هاذ الفتح کله وي قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون بس کله به پرې ده را روان دي ان قریب خدا دا چې کله د انقلاب راشي کافر ته بد دوی ایمانم فائدہ ورنی کې نه بدیله مهلتی نو ویل ته مردار کړه کنه بیا الته بیا ایمان فائدہ را نه لا اس شي پدما انتظار ونش اغه لوی لوی ائمه الکفر او یتی وال ختم کړه بدر کې نو په دې طریقه باندې دی صورت کې دعوت ال الكتاب ده خو مغه تناظر کې کم د اسلامی انقلاب او بین الاقوامی انقلاب او بیا د رکوګانو کې د اول رکو کې دعوت ال الكتاب سره سره دا خبره کوي چې الله قادر مطلق ده د دې کتاب انقلاب برپا کولی شي ګور نه وای څنګه چې الله دا کار کولی شي چې الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ذی سمع او بصر او افیده انسانان ته جوړ کړل نو څنګه الله رب العزت په خوره کې د انقلاب راوستي شي نو دقه سي په دې دنیا کې هم د خپل نظام انقلاب راوستي شي الله ته سګران نه دا براوي نو دی اوله رکو کې به دغه دعوت ال کتابي او دا الله دا قادر مطلق کې دو باس وای چې قادر مطلق ته دا نظام بدلولیش دویمه رکو کې دویمه رکو کې بیا دا خبره کوي چې د رب العالمین د دې عالمی کتاب چې لارې به فی من رب العالمین د دینا استفاده کوون کی او د دې نه ترک استفاده والو سره سلوک الهی الله وسره معامله سکی کم خلق د الله د کتاب واخلی او د الله د دې کتاب نه فائدہ والی په دې ځان پوي کی تدبر کی ته دې فهم حاصل کی په دې باندې زندگی برابر کی الله غویله سور کوي او کم خلق چې د دینا ترک استفاده کوي فائدہ نه لري دا غي سلوکي د الله غ سلوک بیان نه وګوره د مؤمنانو تذکرہ کوي په دې آیت نمبر 15 کې انما یؤمنو بیااتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستكبرون کوم نعمتونه دي داسې نعمتونه مزه چې سترګې به وي یخې شي سترګې یخې سترګې کله یخې چې یو شی خډیر وافر مقدار کې شي نو سړی سترګې یخې شي دون سوال تیار خود دې مقابله کې افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون دی به جهنم نه جهنم زیره جهنم نه وتو کوشش وکي خو واپس کولې بش ولنذيقن من العذاب الادنى دون العذاب بالاكبر لعلهم يرجعون دا عذاب نه مخکې مته یو عذاب ملاوي قران پرې خره د دنیا عذاب دنیا کې به ملوش او آخرت کې به عذاب ملاوي او بس لنډه دا چې ومن ازلم ممن ذکر بیاات ربی ثم اعرض عنها ان من المجرمین لمن ان من المجرمین منتقمون غټ ظالم دی وای چې دا سه بهترین د دانشمند او د انقلاب عالمی کتاب راغله دی او د ظالم وای د ته بیانیږي ارزان هم مخته اړي نه منم انا من المجرم منتقمون دا مجرم دی سزا به ولا ورکوم نو ورپسې درې مرکو ولقد اتینا موسی الكتاب فلا تكن في مريه من لقائي وجعلنا هدى لبني اسرائيل دې رکو کې د موسی عليه السلام او داغه د متبعين واقع بیانې یو خدای د پاره وا چې د د قران دا پیغام او پروګرام دا سنوي نه دی مخکې نه را روان دا پروګرام د موسی علی السلام د کتابمو کتاب مرکړو کنه ته نه موسی کتاب او جعلنا هدل لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل د انقلابو ایکم د انقلاب پروګرامو انقلابی جماعت چا به انقلاب راوړي او دا انقلابی جماعت تذکرہ پورا سوره بقره کې سر کې شوی وکړ ډیر عجیب تقابل پیش کړ انقلابی جماعت نو دارو کې اصل دې د بار راوړه چې یو خدا پروګرام سنوي نه ده موسی علیه السلام تم کتاب ورکړی شو هغه هم دا پروګرام او دویم دا چې د موسی علیه السلام کتاب نه جماعت پیدا شوه او نه د دې کتاب نه هم د انقلاب د پاره یو جماعت پیدا کیږي مون دا طرف درس او پورا شو دا بل طرف به شروع سټیم تفریق او کو تفریق کنه بیا به رستو ها صحیح شو زاد درس په بیا نور په مخه ابل طرف درس په تفریو کې داسې یو 20 منټ بیا راځه